سرات مکی دی پس د سورت همزه نه نازل په دې کې داوا ده داوا ده اثبات د قیامت خو بد شواهد و دلایل شواهد هم پیش کوي او دلایل هم اول شواهد پیش کوي د قیامت په اثبات والمرسلات عرفا گوادی مرسلات اغا لیګلی شوی بادونه عرفا پنرمه په نرمۍ سره ګرځي هوا ده او نرم حالت کې روانه ولعاصفات عصفا او ګوادي هغه ماتونکي هواګانې عصفا په سخته چې سختي هواګانې راځي الله وی دام زما اختیار والناشرات نشرا او گوادی هغه بادونه خورون کی نشرا په خورولو سره ګرد او غبار فالملقیات ذکرا بس ګواه دي هغه راوړونکي فرشتې ذکرا د الله کتاب او حکم لره عذرا دپاره د دفع د عذر چې بیا سړی ونه وایي څوک ونه وایي چې ماته پته نه وه او نذرا یا دپاره د یارولو انما توعدون لواقع یقینا هغه قیامت چې تاسو سره یې وعده کیږي لواقع خامخا هغه واقع کیدونکی دی فاذا النجوم طمست تمثل، کله چې به ستوري بې نوره شي، واذا السماء فرجت، کله چې اسمان به جدا شي وبه چوي، واذا الجبال نصفت، کله چې غرونه والوزول شي، واذا الرسل اقتت، کله چې رسولان پورته کړی شي په قومونو باندې د ګواهی د پاره لای یوم اجلت او ته به ویل شي د کوم ورځې د پاره کوم ورځې ته اجلت تاسو رستو کړی شوی وي ټول محلا کړیو کذالکم دارنګ نه فلو بالمجرمین کار بکو مجرمانو سره موجود او سرم ویل یوم ذل المکذبین هلاکت دی مکذبین لرا علم نخلقکم مما مهین آیا مونږ نه پیدا کړی د وبوس پکونه نرمي وبوس پکې د منه فجعلنا هو غرزولی بیا مونږ د وبو فی قرار مکین پاغزه پاغزه د درې دو کې مکین چې مضبوط ته رحم الی قدر معلوم تر اندازې معلومې پورې اووه میاشتې نهه اته میاشت فقدرنا پس مونږه اندازه کړې ده د دنیټه فنعم القادرون خ اندازه کوونکی ویل یوم ذل مکذبین علم نجل الارض آیا نه د ګرځول مونږ مګه کفات کافی د کافی د خلکو د پاره احیان و امواتا د جمدو د مړو د پاره ټولو د پاره کافی ده وجعلنا فی رواسیا او ګرځولی مونږ په دې کې غرونه شامخات دنګ دنګ واسقیناکم او سکو مونږ په تاسو باندې مان فرات او بخوږی خالص ویل یوم ازل مکذبین انطلقو تخفیف دی قیامت کې به تو ویل شي لاړ شي لا ما غسته کنتم به تکذبون چې تاسو دنیا کې تکذیب کاو نم منه لاړ شه اوس جهنم ته ننوځی انطلقو لاړ شی الی ظل سوری ته ذی ثلاث شعب چه خاوند دی د دریو شغلو دریو شغلو والا څه معنی دا کله اورولګي نو داسې چې بره دا لمبي زینو کله درې سلور شي دغه سي لا ذلیلن چې نه سوري والا ده سوري والا نه ده سوري بګینش ولا یغنی من اللهب او نه بچ کولی شي سړی دا لهب د ګرمۍ نه انها بشک دا اور او جهنم به ترمی نولی او شیندی با بشررن بوسر کی کل قصر پشان د مانه دا اور چې کلو دا ټکو کی نو دا سی ورکوټه غوندي بوسر کې دن اورولی الله وی د جهنم هغه بوسر کې بداسي لکه ته یو غټه بنگله ده وی غرزوله کانو گویا کې جمالتون صفر د وخان دي صفرون زیړ زیړ وخانو په شان غړ غړ دا بوسر کې بدون غړ ویل یوم ازل مکذبین هاذا یوم دا روز د لا ينتقون چې دی با خبرې نشو کوله ولا یوزن لهم نه به اجازه ورکړيږي دي ته خبرو فیا تذرون چې دی خپل عذر وای ویل یوم ازل مکذبین هاذا یوم الفصل دا روز جدای ده جمعناکم را جمع کو مونږ تاسو الاولین لومبنی فین کان لکم کیدون کوي تاسو سو چلو تدبیر فکیدون نو تدبیر وکه ځان د عذاب نه بچ کې کو سمي نشه ویل یوم یذل للمکذبین ان للمتقین بشارت متقیان لرف متقیان با فی ظلال په آرام و عیونو چشمو کی و فواکه او میوه کې به مما دا غنه یشتون شي دی غواړو غواړي او ته ویل کیږي خره اسکه هنیان پریمانه په خوشاله به ما کوندم تعملون په سبب دا چې تاسو عمل کوئ نه کذالک نزل محسنین هم دار مو بدل ورکو نیکانو ته ویل یوم ذل مکذبین هلاکت دی مکذبین لرا کلو خره و تمتو فائدہ والے قلیلا لګه دنیا کې انکم بشک تاسو مجرمون مجرمانی یوم ذی یوم ویل یوم ذل مکذبین